لکه دا ملکان چې جرګه کوي نو د دې جرګې مسائل دلته بیانوي باب التحکیم فرمای و اذا حکم رجلان رجلا د تحکیم باب د قضا د باب نورسته ذکر کړو وجه دا ده چې جرګمار صرف په هغه خلکو فیصله کوي شي چې دا جرګمار ټاکلې او په خلاف د قاضي نه قاضي د هر چا په خلاف فیصله کوي شي څوک قضا مني او کني مني دغه حکم عامي او د محکم د محکم څوک چې حکم ګرځیدل دی د د حکم خاص نو فرمایي دو د دوه کسو په مابین کې لانجه ده نو دوی یو جرګمر مقرر کړو چې هغه د دوی په مابین کې فیصله وکړي فحکم بینهما نو هغه جرګه مر د دې دوړو په مابین کې فیصله وکړه وردو یا بحکمه او دا دوړه دغه په فیصله راضی شو جاز نو دا جرګه جایز ده زمون په دې علاقو کې جرګي کیږي کنه نو صلح کیږي لئن لهما ولایه علی انفسهما زکه دغه دوه کسه چې خپلو کې سره لانجه ده د دوی په خپل ځان باندې ولایت ده نو د خپل فیصله اختیار یو کس ته ورکوي شي فصح تحکیمهما نو د دوی تحکیم صحیح دی تحکیم دا مطلب چې یو جرګمار مقرر کی وینفذ حکمه علیهما او د دې جرګمار حکم په دې لان جمارانو د دې دوه جګړاویانو باندې نافذیږي وهذا اذا كان المحكم بصفه الحاكم خدا په هغه وخت کې چې کله دا جرګمار د ملک په د کې صفت د حاکم وي لانه بمنزله القاضي زکه دا حکم دا ملک دا په منزله د قاضي دی فيما بينهما په ما بين د دې دوه کسو کې چې د دوه کسو لانجه ده فيشترط اهليه القضاء نو په دې ملک کې اهلیت د قضا ضرور دی اهلیت د قضا پاس نقطې لیکل من الاسلام والبلوغ والعقل والحريه د ملک به مسلمانی بالغ به عاقل به او حر به ولا يجوز تحکیم الكافر او نه دی جایز چې جرګمار ملک دی کافری او دام نه دی جایز او العبد چې غلام دی او دام نه دی جایز او ذمی چې دا دی ذمی وي مګر په هغه صورت کې چې لانجه د ذمیان وي نو بیا ذمی ملک ورته فیصله کوي ان دوانو خپل کې لانجه ده نو ملک میندو ده والمحدود فی القذف دلته ورته راجه وای کنه پنجاب کې پنجاب کې رانجه راجه ده او پښتنو کې ملک والمحدود فی القذف دا رنګ محدود فی القذف هم نشي کېدلی ځکه دا اهل د شهادت نه دی محدود فی القذف دی ته وایي چې یو چا باندې تهمت لګولې او به ثابتولې نشي بیا دا په اتیا درو وال شوی نو دا محدود فی القذف دا ملک کېدی نشي والفاسق فاسقا ملک کېدی نشي نو سبا ملکان خو ټول فاسقان دي الا ماشاء الله والصبي رشوت خواره خو ټول دي کنه دروغجنم دي ټول او ټول ملکان د هر حکومت ډول ته غډيږي کله امریکایانو حکومت راشي دا غوي سره یو کله هر چا حکومت راشي الا ماشاءالله مې پکې ویل کې دي شي کوم یو پکې خمي والفاسق والصبي او ماشوم ملک کې دي نشي لانعدام اهلیت القضاء زکه په دوی کې اهلیت ته قضا نشته اعتبارا باهلیت الشهادت قیاس ک په اهلیت ته شهادت نو ګوره اعتبارا د اهلیت شهادت نو چې پچا کې اهلیت د شهادت نه پاږي کې اهلیت د قزام نه والفاسق مخکې خدا تی رشوه چې فاسق ملک کېدې نشي ځکه فاسق قاضي کېدې نشي مخکې د قضا په باب کې تیر شوی و چې فاسق خو په کار نه د چې قاضي شي خو که قاضي کړو نو به قضا کېدې شي دارنګ په محکمه کې پکار دی چې د فاسق شاهدی و نه منل شي خو که چا ومنله نو فیصله نافذیږي لدی وجه نه فاسق پکار دی چې ملک نه خو که فاسق ملک مقرر کړو نو ملک کې دی شي والفاسق اذا حكم او فاسق چې کله ملک شي یجب ان یجوز عندنا نو پکار دی چې دا جایز شي زموږ په مذهب کما مر فی المولى لکه د قاضي په باب کې دا مسله تیر شو ولكل واحد من المحكمين ان يرجع ما لم يحكم عليهما اوس د دوه کسو لانجه ده یو ملک مقرر کړي چې دا د دې دوړو په مابین کې فیصله وکي هغه لا فیصله نه د کړي چې دا یو دا ملک معزولي چې بس ما چې تا ته کوم واک تر کړو هغه واک مې درنه واپس واخیستو ملک واک اخلي نو هغه وخت می درنه واپس کړو بس زموږ په مابین کې فیصله مکوه نو دا رجوع ټیک ده ولکل واحد من المحکمین د هر یو د پاره د دې محکمینو نه دا جایز ده ان يرجع چې د رجوع کې مالم يحكم عليهما خو ترڅو چې فیصله ور باندې نه کړي نو د دینه دا معلومیږي چې دا زموږ په وطنونو کې د ملکان واک اخلي یو لک دوه لکه پنځه لکه واک والي نو چې هغه دواړو کې چې د دواړو کسو لانجه ده نو چې یو دا فیصله ونه مني به دا روپۍ د منځ ځي نو دا روپۍ د منځ تلل پکې نشته دا جایز نه دي نو هغه یو پکې رجوع کوي شي د فیصلې نه مخکې دی یو رجوع کی چې زه نه منم لانه مقلد من جهتهما ځکه چې دا ملک شوی دی فیصله کوون کې دی د طرف د خصمینو نه دی فلا يحكم الا برضاهما جميعا نو دا ملک به فیصله نه کوي مګر د دې دواړو پر رضا به کوي و اذا حکم او چې کله ملک حکم وکړو نو د حکم نو ورسته بیا دوی رجوع نشي کولای لازمهما نو بیا د ملک حکم په دې دواړو لازم دی لصدور حکمه عن ولايه عليهما ځکه د حکم صادر شوی دی د ولایت نه خدا ولایت صرف په دې دواړو دی ځکه دې دواړو د ملک په ځان والی کړی دی نو چې په ځان والی کړی د دوی حکم په د نافذي و اذا رفع حکمه الى القاضي کله چې د ملک او د جرګې فیصله قاضي ته لاړه فوافق مذهبه نو بیا د دې جرګمر د دې ملک فیصله د دې قاضي د مذهب سره موافقه و قاضي حنفي دی او د ملکانو هم د حنفي فقه مطابق فیصله ورته کړې و ام دوه نو هم دا فیصله دی نافذ کی لانه لا فائده فی نقبه ثم فی ابرامه ځکه په دې کې فائدہ نشته چې قاضي صاحب د دې ملکانو فیصله ماتوي او ثم فی ابرامه او بیا د سر نه ورته نوې فیصله کوي هم دغه سی فیصله ځکه دا خود د مذهب سره موافقه ده هم دا فیصله ماتي او هم دا فیصله ورته قاضي په محکمه کې بیا کوي نو هم دا فیصله د نافذه کی او د دې په تنفیذ کې یو فائدہ دام ده دا چې کچرته د د په ځای بل شافعي قاضي راشي یا مالکی قاضي راشي او د دې ملک فیصله د د رای نه خوس مخالفه ده او د دې زوړ قاضي د رای سره موافقه ده نو چې قاضي په دسخطو کې به دا نوې قاضي نشي ماتولې چې د نوې قاضي د رای نه مخالفه او کده په دسخطو نه کی نو نوې قاضي چې دغه د رای نه خلاف هغه به ورته ماتوي شي نو دا دې ورته دسخط وکي لانه لا فائده فی نقده ثم فی ابرامه علی ذلک الوجه زکه چې نشته دې فائده چې دا د فیصله ماته کی او بیا نوې فیصله ورته پام دې طریقه باندې ورته وکي وان خالفه او که د قاضیانو دا فیصله د دې قاضي د رائے نه مخالفه وا ابطله نو قاضي دې دا فیصله ماته کی لأن حکمه لا يلزمه زکه د دې ملک حکم دا په دې قاضي باندې لازم نه دی لعدم التحکیم منه زکه قاضي خو ورته حکم نه دی سپارل دا تحکیم خو قاضي نه دی کړی دا تحکیم خو خصمینو کړی دی ولا يجوز التحکیم فی الحدود والقصاص او نه دی جایز تحکیم په حدود او په قصاصونو کې چې ملک د دې لپاره مقرر کی چې حدود نافذ کی یا ملک د دې لپاره مقرر کی چې هغه قصاصونه نافذ کی نو د دې لپاره د ملک مقررول نشته نو ملک حد نشي جاری کوله او قصاص نشي نافذوله لانه لا ولایت لهما علی دمهما ځکه د خصمانو ولایت په خپل وینو نشته چې دا د خپل وینو د پاره حکم مقرر کی خپل ویني چاته هبه کی خو شو نو د دوی ولایت د دې محکمینو محکمین څوک دي د خصمین نو د خصمینو ولایت په خپل وینو نشته خپل ویني چاته نشي هدر کولی ولهذا لا يملكان الاباحه لدی وجنه دا دواړه مالکان ندي د اباحه الدم چې یو چاته وای چې زما در تخپل خون بخله دي یا مې خپل ویني درته بخلي دي دا څه څوک نشي کولای فلا یستباح برزاهما نو دا به مباح نه ګڼل کیږي الا برزاهما پس نقطې لیکلې ده لکه مثال کل کل کنایات فی جهلهم رجعیه لکه کنایي تلقونه د کنایي تلقونه نه چې رجعي جوړیږي نو دا ملکان ورته رجعي کوي شي کت طلاقي لکه په طلاقونو کې ملک مقرروي شي او نکاح او په نکاحونو کې بغیر اذن الولی وغيرهما وهو صحیح او دا قول صحیح ده الا انه لا یفتى به مگر په دې به فتوا نه ورکه چې په ټولو اجتهادیاتو کې د ملک فیصله نافذې دي شي ويقال فتوا په دې مو ورکوه او خلکو ته داسې وایا چې یحتاج الی حکم المولى په اجتهادیاتو کې د قاضي حکم ته ضرورت ده نه داسې خلکو ته فتوا ورکوه دفعا لتجاسر العوام فيه د پاره د دې چې عوام په دې کې زړور نشي او په اجتهادیاتو کې په هر اجتهادي مسله کې د ځان د پاره ملک ونه نیسي وان حکمه فی دم خطأ کچرته قتل خطا شوی او د قتل خطا د پاره جرګه مقرره کړه فقضوا بالدیه علی العاقله نو جرګمار ملک فیصله د دیت وکړه خو په اهل تناصر عاقل اهل تناصر ته وي په ملاتړو نو ملاتړ خو دې نه د ملک کړي دا خو دې خصمینو ملک کړي دي او د فیصله د دیت پچاو کړه په ملاتړو په اهل تناصر نو د اهل تناصر خو دې د توک نه سپارلې دا فیصله نه صحیح کیږي د د فیصله په هغه چا نافذ کیږي چې چا دا فیصله ورته سپارلې ده او عاقل او د فیصله نه ده سپارلې فقضا بالديه على العاقله لم ينفذ حكمه نو د حکم په غوینه نافذیږي لانه لا ولایت له عليهم زکه د ملک ولایت په د اهل عاقله باندې نشتا اذ لا تحکیم من جهتهم زکه غوی د حکم کړي نه دی ولو حکم على القاتل بالديه في ماله او کدی ملک داسې فیصله وکړه یو قاتل دی بل مقتول دی قتل خطا دی نو د مقتول ورسه دی فیصله د دیت وکړه خو قاتل ته ویلي چې ته به د خپل مال نه ورکوي نو دا اوس د شریعت نه خلاف فیصله ده دیت خو په عاقله و ده دا د قاضي د مذهب نه خلاف فیصله ده او د نس نم خلاف فیصله ده نو دا فیصله هم نه نافذيږي ولو حكم على القاتل بالديه في ماله رده القاضي نو قاضي به دا فیصله ورته مردوده کی ويقضي بالديه على العاقله او فیصله د دیت به قاضي سبب عاقله وکي نو خلاصه دا چې په قتل خطا کې که ملک فیصله د دیت په عاقله وکړه دا به ولې نه نافذه ځکه دا غوی دا ملک نه دی او که چرته په خصمینو کې په قاتل وکړه نو قاضي سه بدانه نافذي ولې به نه نافذي ځکه دا د مذهب نم خلاف دا او د رأی نم خلاف دی ومخالف للناس ايضا الا اذا ثبت القتل باقراره مگر کچرته دا قتل په اقرار د قاتل ثابت شوی په شاهدانو نو ثابت شوی په اقرار د قاتل نو دلته دیت به په مال د قاتل کې دی قاضي کوم فیصله کوي نو په مال د قاتل کې به کوي او چې ملک مکړه نو په مال د قاتل کې وکړه نو دا فیصله به نافذ کوي لأن العاقلة لا تعقله زکه عاقله د دې دیت نه ور کوي ويجوز ان يسمع البينه ويقضي بالنقول او جائز ده چې حکم او ملک شاهدان واوري او ويقضي بالنقول او درنګ قسم ورکوي شي او څوک چې د قسم نه انکار وکړي نو د انکار په وجم د فیصله کوي شي د شاهدانو په وجم فیصله کوي شي او د انکار عن القسم په وجم فیصله کوي شي وکذا بالاقرار دارنګ د اقرار په وجم فیصله کوي شي نو د دینه معلومیږي چې قسم ملک ور کوي شي لانه حکم موافق للشرع ځکه دا داسې حکم دی چې د شریعت سره موافق دی ولو اخبر باقرار احد الخصمين او بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله ولو, ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين ولو أخبر يعني قال المحكم بينهما لأحدهما دو خصمين دي دي طالب په دې بل طالب د لس لک روپو دعوه کړې ده او ملک مثلا زیمه نو ما دی یو ته ویل چې تا زما په مخ کې اقرار کړی دی او د منکر دی د اقرار نه او ما ورته ویل چې زما په مخ کې تا اقرار کړی دی نو دا زما خبره د د په خلاف حجت ده ولو اخبر کچرتا د ملک خبر ورکړو به اقرار احد الخصمین په اقرار د یو خصم او بعدالت شهود یې خبر ورکړو په عدالت د شاهدانو وهما على تحکیمهما او دا خصمان په خپل تحکیم پاتې یعنی د خصمانو د ملک معزوله کړي نه د خصمین خو رجوع کوي شي کنه چې د ملک ته وای چې به زما د پر فیصله مکو د فیصلې نه مخکې خود لا رجوع نه کړي يقبل قوله نو د دې محکم د دې ملک قول قبليږي لأن الولاية قائمة ځکه ولایت موجود ده ولو أخبر بالحكم او کچرته فیصله د خبره د حکم ورکړو ملک داسي ویلي چې د دې خصمانو په مابین کې ما فیصله کړې ده نو دا د اجنبي اقرار ده دا خبر د چا ده شابس د اجنبي دی و چې ما فیصله کړې ده یعنی زه د ملکین معزوله شوم چې فیصله وکي نو به خو د ختم شي د ملکین په دې مسأله کې د ملکې او د محکم والی نه ختم شي نو د ختم شوی لکه قاضي معزول د قاضي معزول خبره نه منل کیږي نو د دې محکم چې حکم کړي دا غنه روسته دا التحق بواحد من الرعايا دا داسې شو لکه عام رعیت نو د خبره به نه منل کیږي خو ترڅو چې د په دې تحکیم کې وی ترغه پورې خبره منل کیږي ولو اخبر بحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولايه زکه د ولایت ختم شو كقول المولى بعد العزل لك د قاضي خبره بعد العزل دا سید لك د یو عام رعیت خبره نو د خبره بعد الحكم دا سید لك د یو عام رعیت خبره وحكم الحاكم لابويه وزوجته وولده باطل ګوره ملک د ملک د زوی د چا سره لانجه ده او د فیصله د زوی د پاره وکړه د زوی په فایده او یا زوی ملک دی د پلار د فیدی فیصله وکړه دا باطل ده والمولى والمحكم فيه سوا قاضي او ملک دواړه یو برابر دي د والدینو د پاره فیصله نه ده صحیح او د والد د والدینو د پاره او د زوی د پاره فیصله د والدینو نه ده صحیح وهذا د دې وجه دا ده چې انه لا تقبل شهادته لهؤلاء د والدینو شاهدی د زوی د پاره نه قبليږي د زوی شاهدی د والدینو د پاره نه قبليږي لمکان تهمت زکه پدې کې تهمتي فكذلك لا يصح القضاء له نو درنګ فیصلم د زوی والدینو ته نسې کیږي او د والدینو زوی ته نسې کیږي بخلاف ما اذا حكم عليهم کله دوی په خلاف فیصله وکړه نو دا به قبليږي زوی د والدینو په خلاف فیصله وکړه یا والدینو د زوی په خلاف فیصله وکړه لانه تقبل شهادته عليهم ځکه شاهدی د دوی په خلاف قبليږي نو فیصله هم د دوی په خلاف قبليږي لانتفاء التهمت ځکه په دې کې انتفاء د تهمت تفقز القضاء ولو حكم رجلين لابد من اجتماعهما او کچرته دو ملکان وټاکل لکه د پښتنو په دې جرګو کې ملکان ډيري لسی دو لسی نو د دې ټولو اتفاق ضروری وي بیا د یو ملک فیصله نه نافذيږي ټول ملکان به په اتفاق و فیصله کوي ولو حكم رجلين رجلين ادنى مرتبه ده نو لابد من اجتماعهما لابد ده اجتماع ده د دوړو ملکاینو نه لانه امر يحتاج فيه الى الراي ځکه دا جرګې داسې یو مسئلې دي چې پدې کې رائے ته حکم داسې یو مسئله ده چې پدې کې رائے ته ضرورت دی نو د ډولو رائے چې سره متفق شي به فیصله کوي والله اعلم بالصواب مسائل شتى مختلف مسائل دي من کتاب القاضي من کتاب القضاء واذا كان علو لرجل وصفر لاخر چې کله علو د یو کس وي او صفر د بل کس لاندې چت د یوي دویم چت د بلی نو خلاصې دا چې هر یو بداسي تصرف نه کوي چې د بل ته پکې ضرري د دویم چت والا بداسي تصرف نه کوي چې لاندې چت والا ته ضرري او د لاندې چت والا بم داسي تصرف نه کوي چې د بره چت والا ته ضرري فلیس لصاحب السفل نو نشته د لاندې چت والا د پاره ان یتد فيه وتدن چې دا په د لاندې چت کې میخ ټک وهي ولا ينقب فيه قوتا او دا مرته نه د جایز چې کړکۍ پکې جوړه کې لاندې چت لاندې چت کې چې په دیوال کې میخونه وهي نو دا آبادی کمزوري کیږي بره چت والا ته نقصان دی او لاندې چت کې چې کړکۍ جوړوي نو دې کې بره چت والا ته نقصان دی عند ابي حنيفه معناه بغیر رضا صاحب العلو د دې معنا دا ده چې د بره چت والا پکې راضي نه وقال صاحبين فرمای يصنع ما لا يضر بالعلو صاحبين فرمای چې د دواړو چتونو والا داسې عمل کوي شي چې د بل چت والا ته نقصان نه وعلى هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني على علوه په دې اختلاف باندې دا مثلا بنا ده چې د دویم چت والا اراده کړي چې په خپل چت دریم چت جوړ کړي نو دریم چت لاندې چت کمزوري کوي کنه قیل بعض علما فرمایي ګوره امام صاحب داسې ویلو چې لاندې چت والا د کړکۍ نه جوړي او میخ دم نه وهي او صاحبانو څه ویلو چې هر داسې عمل کوي شي چې د بره چت والا ته نقصان نه وي نو دا د صاحبانو قول د امام صاحب د قول تفسیر دی د امام صاحب هم د مطلب دا دی چې دا کړکۍ به هلته نه جوړي چې بره چت والا ته ضرري میخ به هلته نه وهي چې د بره چت والا ته ضرري او صاحبانو ویلو چې داسې عمل به نه کوي چې د بره چت والا ته ضرري نو د امام صاحب هم دغه مقصد دی د امام صاحب مق... دا عبارت مطلق نه دی چې مطلق میخ بنه وهي او مطلق کړکۍ بنه جوړي په هغه صورت کې بینه جوړي چې د بره چت ولا ته ضرر دا د صاحبانو قول د امام صاحب د قول تفسیر دی فلا خلاف نو اختلاف نشته وقیل راجح دا دی چې د دوړو په مابین کې اختلاف دی صاحبین وای چې اصل اباحت دی مګر دا چې شک د اصل اباحت دی نو چې یقیني ضرري داسې عمل بنه کوي چې غالب ګمان د ضرري داسې عمل بنه کوي او چې شکی نو داسې عمل ورته جایز دی اصل اباحت پوه شو چې یقیني ضرري داسې عمل به نه کوي چې ژوند د ضرري داسې عمل به نه کوي او چې شک د ضرري نو بیا داسې عمل کوي شي ځکه اصل اباحت دی نو په شکوکو باندې دا اصل نه رفع کیږي او د امام سه په مذهب اصل منع ده اصل دا دی چې دا به تصرف نه کوي نو اصل منع ده نو که یقین د ضرروم نه بوي کوي که ځوند د ضرروم نه بوي کوي که شک د ضرروم اصل ته بزي اصل څه شي ده منع نو داسې عمل بنه کوي نو اختلاف پکې شته کنه اختلاف لفظي نه دی بلکې واقعي دی وقيل الاصل عندهما د صاحبانو په مذهب باندې اصل اباحت ده لانه تصرف في ملكه زکه دا په خپل ملک تصرف کوي والملك يقتضي الاطلاق او ملک تقاضا د اباحت کوي چې هر عمل د مباح ده والحرمت حرمت چې راځي د عارض د وجه نه راځي چې هغه ضرر ده نو چې یقین د ضرریم نه بیرسي چې ژوند د ضرریم نه بیرسي فاذا اشکل چې کله شک د ضرري نو چې شک د ضرري نو تب تمسک بالاصل وکي تمسک بالاصل څه شه ده اباحت لم يجوز المنع بیا منع نه ده جایزه والاصل عنده د امام سے په مذهب اصل الحضر منع ده لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير ځکه دا په داسې محل کې تصرف دی چې د دې پورې متعلق د حق محترم د بلچا لکه حق د مرتهن ګوره ته ماته یو لک روپۍ راکړي ما در سره ګاډی په ګروۍ کې درولې دی زه اوس په دې ګاډي کې تصرف نشم کولی اګر چې زه مالک یم نو اګر چې د لاندې چت والا د خپل چت مالک دی خو د دویم چت والا حق ور پورې متعلق دی نو دلته د دې ګروۍ پورې د دې مرتهن حق متعلق دی کنه نو راهن مالک دی خو د مرتهن حق ور پورې متعلق دی نو راهن پکې تصرف نشي کولی والمستاجر دا رنګ مستاجر یو گاډه دی دا گاډي چې خلک په کرایه ورکی به ځان سره خلک به دې ته سوي ټرین رینټ گاډه رینټ گاډه نه دا پرینټ گاډه ورکړي چې اسلام آباد ته بوزا نه دا برګین والا اوس پکې حق نه لري اگر چې مالک دی خو حق د غیر ور پورې متعلق دی ول اطلاق بعارض او دا اباحت خو د عارض د وجه نه او چې رضا او عدم ضرر دی رضا او څه شي عدم ضرر فاذا اشکل چې کله اشکال راغلو چې د درزا شته کنه شته لا يزول المنع نو دلته منع نه ځایږي على انه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو على ولا دا درته وایم چې هر تصرف دا ضرور ضرر رسي علو ته نو چې د علو ولا راضي نه نو تصرف بنه کوي من توهین بناء چې هغه یا آبادی سستی او نقده یا را نړی فیمنع منه نو ضرور به د لاندې چت والا د دینه منع کو چې په لاندې چت کې د میخو وهي یا کړکۍ پکې جوړه کی مګر دا چې د دویم چت والا پکې راځي و اذا كانت زائغه مستطيله ګوره صورت ته مسلې دا ده چې یو خدغه د رنګ روډ نه چې دا کم سرک راغلی دی د مسجد په مخ کې تیر شوی دی دا اوګده کوڅه ده فرض کړه چې دا غیر نافذه ده دا بند کوڅه ده د دینه دویمه کوڅه دا زموږ د مدرسې طرف ته راتاو شوې ده دم فرض کړه چې د دې مدرسې خله کې بند ده غیر نافذه ده یعنی بند ده نو چې دم بند کې نو بیا د هغه لوی کوڅي والا د اولی کوڅي والا دی کوڅي ته دروازه نشو کولا وولې دی وړي کوڅي ته او د دی وړي کوڅي والا غلوی کوڅي ته دروازه کولا وویش پوه شئ ځکه هغه لوی کوڅې والا دی کوڅه کې حق د مرور نه لري دا چې کله غیر نافذ وي نو دلته دروازه نشي کولاوولې او د دې کوڅې والا په هغه کوڅه کې حق د مرور لري نو دوی الته دروازه کولاووي شي فرض کړه چې دا کور هغه سر پورې رسیدلې ده نو هغه طرف ته گیټ ورته کولاووي شي حاشیه کې مثال ورته لیکل کنه دا د مثال یو داسې وګده کوڅه ده یو داسې وړه تنه جدا شوې ده نو د دې وړي کوڅې سره لیکلي زایغتون منشعبتون زایغتون منشعبتون ولا چې ده د زایغتون مستطیلتون کې دروازه کوله وویش او د زایغتون مستطیلتون ولا کورونه چې دي د زایغتون منشعبتون کې کوڅه نشي کوله وولې دروازه نشي کوله وولې لأن فتحه للمرور ځکه دا دروازه د دې د پر خلک کولاوي چې په دې کوڅه کې لاړ شي راش دوی حق د مرور دلته نه لري د دې لوی کوڅه ولا په دې وړه کوڅه کې حق د مرور نه لري ولا حق لهم في المرور اذ هو لاهل هذا قدل حق د مرور واځي د اهل د دې کوڅې د پاره د خصوصا حتى لا يكون لاهل الاولى في مبيع فيها حق الشفعه تر دې چې ګوره دویمه مسله ده په دې زایغه منشعبه کې د زایغي مستطویلی والا کورونه حق د شفع من لري قیل بعضی علماء فرمایلی دي چې المنع من المرور لا من فتح الباب منع د مرور نه ده د دروازې د کولاوولو نه نه ده د اغي زایغي مستطیلی والا په دې زایغه منشعبه کې دروازه کولاووي شي ځکه د دروازې کولاوولو څه ته وایي د دروازې کولاوول دا معنی چې خپل دیوال وران کی نو خپل دیوال ورانوي شي کنه خپل دیوال دی دیوال ورانول دا د دروازې کولاوول دي دروازه کولاو کړه لا يمكنه المنع من المرور نو به خو ته هر ورځ نشي منع کولای د مرور نه ځکه پولیس خو د ځان نه نشي جوړولای چې شپه ورځ به ورته ولاړ چې په دې لار مرزه چې دروازه کولاو کړه ضرور بزی راځي ولانه عساه يدعي الحق یو کال دو کال بعد به پکې دعوه د حقم کوي فی القصوا بترکیب الباب پدې چې دلته ګوره ما دروازه لګولې د نو زما پکې حق د مرور امشتا نو یو لاس کاله بعد خو ضرور پکې دعوه د مرور کوي و ان و ان كانت مستديره او کچرته مستديره وا دا وړه کوڅه مستديره وا حاشیه کې نقشه لیکل ده ګوره یو وګده کوڅه ده بلې په دې مستدیر خطر تاو کړي ده نو چې مستدیر خطر تاو کړي ده د زایغي اوګدی کوڅی د دې سره دوه کور لیکل دي دا دوه خاني لیکل کنا ګوره دروازې د اوګدی کوڅی ته دي دي کنا او دا ګرد خط چې را تاو کړي د دې په سر یو کور لیکل نو د دې یو کور دروازه خو دې ګرد ځای کې ده نو دا نور دوه کورونه په دې څنګ څنګ کې چې ورته لیکلي دویم دې ګرد ځای ته کوڅه راکوی شي اوس خو دروازه هغه لوی کوڅې ته ده ګوره نقشه کې خو هغه دروازه دې بنده کي همدغه ګرد خط دې مات کي او دلته دې کوڅه راوکي نو دا کوی شي وان كانت مستديره قد لزق طرفها کچرته مستديره کوڅه وه